ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري واقع د سوا حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام سره د اویا ملګرو کوی تور ته لاړ چې دا کومه ګناه د دوی نه شوې ده چې د دې ګناه الله ته توبه وباسي موسی علیه السلام داسې لاړ چې ته حضرت هارون خپل قائم مقام کا وتوي د قوم د اصلاح خیال ساته وی خا اسامیری بد نصیب راغی هغه د سونی نه دغه جوړ کسخي او قوم ته وی چې نعوذ بالله الله او موسی سره غلط شوی دی الله دا دی دلته راغی خدای او موسی واپس غره ته لاړ دا الله دی رب دی بس روره دی قوم د سخی عبادت شروع تقریبا نیم قوم د سخی پس روان شو تاسو به سوال وکې چې موسی علی السلام په خواري نه کوله موسی علی السلام وته دا خبره نه کوله چې یا قوم د سخی عبادت مکوئ وی کوله وته خدا بن نصیب او غوګه چرته کې خوده نو وی ولقد قال لهم یقینا ویلی او اغویتا ولقد قال لهم یقینا ویلی او اغویتا چا ورته ویلی او د فاعل کې هارون حضرت هارون علی السلام هارون علیه السلام ورته ویلیو من قبلو مخکې دراتلو د موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام لا نور راغلی او هارون علیه السلام ورته څه ویلیو یا قومې ای زما قومه ګورې دا د الله امتحان دی ښه د الله امتحان چې تاسو شرک کوي عبادت د غیر الله کوي او که په خپل توحید باندې کلا کو درېږي یا قومي ای زما قومه انما فتنتم به بشک تاسو په امتحان کې غرزول شوی به په سبب د دې سخي باندې د دې سخي په وجه تاسو په امتحان کې غرزول شوی چې تاسو د سخي عبادت کوئ شرک غوره کوئ او کنه د توحید باندې کلک اوسېږئ د یو الله عبادت کوئ خدایم په خیر کې سخی رب نشي کېدی و ان ربکم الرحمن او یقینا رب ستاسو چې دی هغه مهربان الله دی هغه مهرباني چې داغه د مهرباني د تقاضې د وجې نه موږ د عدم نوجود تراغلی یو او دا باقی یو فتبعونی تاسو تابیداریو که زما واتیعو امری تاسو امنه زما امر د د امر سوچ د سخی عبادت مکوي د الله کوي قالو اغوی ورته وی شنه لن نبره عليه همیشه به یو من په عبادت د دې سخی قالو اغوی ورته وی لن نبره عليه همیشه به یو منګه علیه پر عبادت د دې سخی عاکفین اوسیدونکي هم دقسې د سخی په عبادت به مونږ مشغول یو تر دې پورې چې هارون علیه السلام راشي کاغه منع کړو منع بشو او کاغه منع نکړو منع بنشو حتی تر دې پورې یرجع الینا چې واپس راشي مونږ ته موسی حضرت موسی علیه السلام حتی تر دې پورې به موږ د دې سخي عبادت کوو یرجع الینا چې واپس راشي موږ ته موسی حضرت موسی چې ګورو حضرت موسی علیه السلام راغی او دا خلک چغې وي دا سخیو مزری استاذ د یو نور علماو نه نقل کړی دی وی دوی د دې سخی عبادت کو او تاویدل بته او غړیدل چې څنګه خیسته سخیرات څنګه خیسته خدای راته ملو شو او د سونی نه جوړ دی او داسې د بل چا نشته دا چغې والی وایي د اویا کسانو کې یو څو کسه موسی علیه السلام ته وایي چې حضرت د اوازونه د خطرې دي نو لا قوم چې کمې چغې وایي که نه دا د خطرې دي چې رالل چې وې کتل دا لګیا دي او عبادت د سخي کوي چې موسی علیه السلام راغی داغه دا خیالو چې دا خواري حضرت هارون نه ده کړې دا د ده کمې د ځکه د قوم د سخي عبادت وکړو قال حضرت موسی علیه السلام وی یا هارون اے هارون دلته لګ مختصر ده دراتلو سره وی په خلاص باندې موسی علیه صلوات و سلام د هارون د سر رونی و دا ویخته او په دا غس لاس باندې داغه ګیره مبارک ونی ولا او دا ځان ته راخ ک یجره ځان ته راخکه دې ته غصه وایي د الله دپاره غصه د دنیا د پاره غصه خشه نه ده د الله د پاره غصه دا بعینه دین دی چې دا تا د دسه د قوم اصلاح ولې نه کوله د عبادت د غیر الله ولې وشو نو قال موسی علیہ السلام وتو یا هارون اے هارون ما منعک تسشی منع کړی ما منعک د څه شي منع کړې اذ رأیتهم په هغه وخت کې چې تا ولیده دا قوم دولو چې هغوی ګمراه شو په سترګو دې کتل چې قوم لاړه تبا او برباد شو ګمراه شو عبادت د غیر الله یې وکړو نو ما منعکا ته څه شي منع کړې د سنه الله کې دا لا نه لري دا زائدون دا زائد دی د دې معنی نشته ته څه شي منع کړې الله تتبعن د تابعدارې زمانہ تابعداري څه مطلب د دې دوه مطلب خلک بیانوي یو مطلب دا دی چې عبادت د غیر الله شروع شو نو پکارو چې تا زما تابعداري کړې وي ما پسې راغلې وي چې اله روره راشه خلکو چې دی نو دغه شروع کو د سخی عبادت لیکن خکل مطلب دا نه دی خکل مطلب بل دی حضرت موسی علیه السلام ورته نصیحت کړو چې ګوره د قوم به ډیر خیال ساتي و اصلح او د قوم د دین د اصلاح به ډیر خیال ساتي ما تا ته دا خبره کړې و نو تا د قوم د اصلاح ولې خیالونه سات افعصیت امری آیاتانا فرمانی وکړه د امر زما اوس د سر نیم نیولې دی او د ګیری نیم نیولې دی نو قال هارون علیه السلام وته وی یبن امه ای زوی د مور زما ای زما د مور زوی هارون علیه السلام سکر اور دی خان او مې د پلار نه دی او مې د مور نه دی خو دا مور یې ورته ځکه یاده کړه چې لږ راباندې ړو خوږوي او دغه کوي مې نه وهي مې نه یبنه امه ای مو ای زویه د مور زما لا تاخذ بلحیتي ته مه نیسه ږیره زما ولا برأسي او نه سر زما یو ځای کې راځي دا مخالفین روانې مه خوشحالوه ته چې ما دغسې وهې دا مخالفین به خوشحاله لا تاخذ تمنسا بلحیتی ګیره زما ولا براسی نصر زما سیبا که د خلی بیان وکنن ورته مې ډیر نصیحت وک اوک اوک اوک صرف یو ډانګ پاتې وې لرګي خو لرګي مې و پسې ذکر راوانه غشته که لرګي مې راغشتنو بیا دا قوم دوی سې کېده یو به د سخی والا او یو به مؤمنانو نو سره جنگ به کړی وي نو د جنگ نه پس اصلاح بیا نه کیږي مخکې بیا هم اصلاح کیږي خو چې جنگ راغی منځ کې وهل پکې منځ کې رال بیا اصلاح نه کیږي خ انی خشیتو یقینا زیریدم ان تقولا چې تب اوه چې فرقت بین بنی اسرائیل تا جدای راوسته په منځ د بنی اسرائیلو کې یو ډله به یو طرف ته وه یو ډله به زما ملګرې وي ولم ترقب قولی او تا انتظار نکه د خبرې زما پته ولګې د چې ټوله غلطیا په قوم کې د حضرت هارون علیه السلام خپل ذمہواری پورا کړې ده نو سامری ته وای چې واه خدای دې دسه دسه کنو دا تا دا کار ولې کو قال موسی علیہ السلام وی سامری ته فما خطبک اسد حال ستا یا سامری او ای سامری دا تا دسه ولې کول دا څه چلو قال موسی علیہ السلام وی فما خطبک اسد حال ستا یا سامری او ای سامری دام په دې قوم کې یو کس منافق غوندې و وایي د ده نامه موسی وه وایي کله چې دی پیدا شو موسی دا سامیری نو دا هغه کالو چې فرعون به ماشومان حلالول نو دې مور راواغشته غره کې یو غار و هغې کې واچو کېښو وپسې کاڼي تیږې کېښودې چې چېرته ځناور یې ونه خوري وایي حضرت جبریل به راته او د ده پرورش یې کوو د ده د خوراک او د څښاک د دې سامري پرورش جبریل کړی او دا بل موسی چې پیغمبر او د هغه پرورش چا کړی دی فرعون کړی دی خدا د خدای تقسیم دی نو هغه تربیت کړی دی هغه نه پیغمبر جوړ شو او جبريل ته هغه کړی دی تربیت داغه نه د مشرکانو صدر جوړ شو مشر قال سامری وتوی حضرت بصرت بما لیدل او ما هغه شی بصرت ما لیدل او بما هغه شی لم يبصر به چې د خلکو نو لیدل هغه حضرت ما یو شی لیدلی و چې هغه دې خلکو نه دی لیدلی هغه دا و چې کله حضرت موسی علیه السلام په دریاب تیر شو که نه نو دا فرعون پې نه ورته یریده نو حضرت جبریل راغی او په اسفه باندې سور دی په اسفه راغی او دی اوس چې ګوري چې چرته د هغه اس په خپه کې دی هغه ځای را شین کېږي سامیري ړکې وویل چې خدای ګو دی کې خو څه ډېر لوی کمال دی نو دی ورغی او چې هغه چرته اس خپه کې خو د هغه د خپو خاورې را واغشته ځان سره ایښې وه چې کله د د اسخې جوړ کو نو دا خاورې را واغشته د خولې کې ور واچوله د هغې اثر دا و چې بیا به ده داسې اواز کو لکه د دغه په شان د سپي په شان نو ما لیدلی او هغه شی چې دې خلکو نو لیدلی فقبضت نو ما راواغشتو قبضتا یو موټی من اثر الرسول داغه قدم د اس د رسولنا مراد دلته د رسولنا دغه د ښه حضرت جبريل دی فنبستها نو ما دا موټه واچو په خوله د دې دغه کې د دې سخي کې وکذالک هم دقسی سولت لی خیسته کماتا نفسی نفس ما چې دغه څه د سکارو کا وایی ځه خدای والیه سرګردان او سروالی او بروالی ګرځه قال موسی علیه السلام وته وی فذهب زه زه زمانه فإن لك یقینا شته د ستا دپاره فی الحیات په ژوند کې په دنیا کې دا عذاب یقینا شته د ستا دپاره فی الحیات په ژوند د دنیا کې د دې څه مطلب یا د دې دا مطلب دی چې د خلکو نه نفرت ګوره دا د خدای عذابي چې بنی آدم د بنی آدمانو نه نفرت کوي وی الکه نن مې د لنډي کوتل یو سړی په سترګو ښه نه لګي الکه چې په سترګو دې ښه نه لګي دا ستا کمال نه ده دا د خدای عذاب دی چې ستا سترګو کې نفرت د خلکو نه راشي نو د به هم وی چې څوک به تر مخکې شو مونږ وایي مرانی ځای کېږه د به به ګوتې به نه راوړي هر چا نه بس نفرت آخر کې وی دی لاړو په دشتو کې به منډې والي او ملته مړ شو څوک دا وی لیکن خکل خبره دا ده چې نه د کې دا یو دغه و چې چا بدله ګوتې یوړې نو مزاری استاذ وی حما په دې دواړو به تبه راله دا یو عجیبه اثر و چې کم سړي به دله ګوتې یوړې بس کرنډو د بجلۍ دی به بیمار شو هغه سړی به بیمارو نو د بچال ته سړی ولید وی لکه ارسګه واخو غوړی لام احساسه ګوتې روړل بنی بیا به زم بیماری موته بم بیماری و ان لک موعدا او یقینا دې ستا لپاره یو وخت د وعده یو وخت د وعده دی لن تخلفه چې تا سره به خلاف اونکړي شي داغه اقا وخت د باندې را روان دی چې هغه د قیامت ورځ ده تا دغه جوړ کړی دی سخی جوړ کړی دی وې دا خدای دی ورسه دا کوي راشه وګوره چې ستا سوی سره منګه سکو وانظر الى الهک الذي او وګوره هغه خدای ستا ته الذي هغه زلت عليه چې همیشه وي ته عليه په عبادت د ده عاکفا ولاړ دا تا چې کم خدای جوړ کړی دوی له داسخې راشه ګوره لنحرقنه خامخا مونږ به سوځو دی خامخا مونږ به دی وسوځو بس روره لرګي ورته بل کړه او پکې وسوځو نو دسې وسوځو چې یره شوه سره چې ډېر وسوځوی د اندازې نه بېځایه نو بې اندازې نو هغه یره شي نو بیا غیرم نه پرېږدي چې هسې نه د دیرې نه سلانجه جوړه نه شي نو دی یې راواغېسته او په دریاب کې وغورځوله ثم لننصفنه بیا به مونږ والوزو اراده دی فی الیم په دریاب کې نصفا په الوزولو سره وی چې شرک ختموي د شرک هغه بوی هم ختموي د شرک هغه نښې او نشانې دام ختموي خدای په خیر کې خپل رب تاسو نه پیژنې ان الهکم الله هو یقینا معبود بر حق تاسو هغه الله دی بل څوک نه دی الذي هغه الله لا اله چې نشته دی معبود بر حق لایق د عبادت الا هو مگر مغه دی وسع كل شيء شامل دی الله هر یو سیستا علما په علم کې د الله تعالی علم هر یو شي ته شامل دی الله د هر څیز د تمامو حالاتو نه خبر دی په دې ځای پورې کیسه وه بیا الله خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي کذالک هم دقسې نقص علیک مونږ بیانو پتا باندې کذالک هم دقسې نقص علیک مونږ بیانو پتا باندې انباء خبرونو ته وی خبرونه من انباء ما د خبرونو د هغه امتونو نه قد خلت قد سبقه چې هغه مخکې تیر شوي دي من بیانو پتا باندې من انباء ما د خبرونو د هغه امتونو قد سبق چې هغه مخکې تیر شوي دي بیا الله خپل پیغمبر علی السلام باندې خپل احسان بیانوي وقد آتیناک او یقینا مونږ درکړی دی تا ته ملدن د خپل طرف نه ذکرن ذکر مراد د ذکر نه قران مجید دی ښه قران مجید ته ذکر ځکه وی چې دا ټول الحمدلله تر والناس پورې ټول نصیحت دی نو اوچت بکی پرس د قیامت وزران بار د گناهونو خالدین همیشه بی فیه پده که وساء لهم او ډیر بد دی دا غوی د پاره یوم القیامت پرس د قیامت حملن بار دا د قیامت ورځ څنګه ده یوم هغه ورځ ينفخ فی الصور چې پوکی والی شي په شپېلې کې حضرت اسرافیل لګي په شپېلې کې پوکی وهي او دا مړي ټول د قبرونو نه راپاسي یوم په هغه ورځ ينفخ چې پوکی والی شي فی الصور په شپېلې کې نو چې مؤمنانو سره کومه معامله کوي الله کنه نو درته به پته بیا ولګي نن خو مونږ ته نه لګي چې مؤمن او مسلمان په الله څومره ګران دی هلته به درته پته ولګي مونږ خو نن ناپویه چې یو ټماټر راته څو ګران راکړي وایي د دې مسلمانانو نه هغه کافران ښه دي خوله دې ماته شه دا خبرې مه کوه الله ته چې مؤمن څومره ګران دی دا ټوله دنیا را غونډه که الله ته دونه ګرانه نه ده لکه یو معمولی کلمې والا چې الله ته ګران دی نو ابا څنګه خ یوم په هغه ورځ ينفخ فی الصور چې پوکی به والی شي په شپېلې کې ونحشر المجرمین او راجم بکو منګه مجرمان دا مجرمان به میدان حشر ته منګه راجم کو یوم اذن په دغه ورځ کې زرقا شینسترګی را جمع بکو منګه مجرمان په دغه ورځ زرقن شنه سترګي چې شنه سترګي به وي شنه سترګي څه مطلب دو مطلب دی یو لکه دا مونږ چې ورته شنې سترګې وایو عرب عربو به چې دی دا تورې سترګې خوښې وي او د دې شنو سترګو نه به نفرت کو نو دا د جهنم والا چې الله د قبرونو نه راپاسي خلک به نفرت کوي لکه څنګه چې د شین سترګو نه خلک نفرت کوي ځنې خلک د دې دا معنا کوي که ستاسو خیالي دا کم خلک چې ړوند شي که نه وایي په سترګو کې ګلونه شوي دي هلته هم دا سترګې شنې وي د ړوند سړي سترګې شنې وي نو د دې معنی کوي ړانده چې راجم کو منګه مشرکان په دغه ورځ کې زرقه ړانده نو دا به سره خپلو کې پس پس کوي یتخافتون د یو بل سره به پټې خبرې کوي بینهم په خپلو کې الکه سونه وخت هم تیر کړی دی وی ان لبستم تاسو نه دی تیر کړی په دنیا کې الا عشرا مگر لس شپې الکه دنیا کې هم سونه وخت تیر کړی دی یره یو لس شپې وی نحن اعلم بما یقولون منګ ډیر خپویګو په هغه خبره چې دی وی هغه په کافرو کې چې هغه کم اوخیار نه اوخیاري که نه هغه راپاسي وایي نه نه لس شپې نه دي یوه شپه ده په دنیا کې موږ یو شپه تېره کړې ده اذ یقول امثلهم په هغه وخت کې چې وبه وایي هغه بهتر د دوی طریقتا په لاره کې چې هغه کم ډېر هوښیاري او په ښه لار باندې او دی ورته وایي دا ډېر قابل دی هغه هوښیار به ووایي څه به ووایي ان لبستم تاسې نو د تیر کړی په دنیا کې الا یوما مګر یو ورځ دا کم سړی چې وایي موږ په دنیا کې یو ورځ تیره کړې ده دې ته څه ووایي بهتر وایي ځکه ورته بهتر ووایي چې د دنیا جون د آخرت د جون په مقابله کې د سې دی لکه یو ورځ بلکې د یو ورځ نم کم دی ځکه د دنیا جون محدود دی ابتدا او انتها معلومه ده یا شپېته او یا ویا او د آخرت جون هغه محدود ابتدا معلومه ده خو انتها یو ختمېدل بیا معلوم نه دی بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته زمونږ رضا شي یا الله خپل حق په مونږ باندې وکړي رب ته خپل فضل په مونږ باندې وکړي رب ته زمونږ تمام حالات درست کړي رب ته زمونږ تمام حالات درست کړي رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کې د خپل لوی کتاب صحیح پوی را تراکي رب د خپل خوب پیغمبر اسلام په حدیث باندې صحیح منګ پوی کې د قران او د حدیث رب عظمت او لویوالي زمون په زړونو کې واچي د قران او د حدیث رب خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکي زمون قران او بچو ته امر کې په قبر کې هم راکې په ورځ د قیامت هم ربه د دې خیر او برکت راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا کې هم د دې بدل ورکي آخرت کې هم ورکي سره زمونږ نه الله تعالی دا معمولی کې ناستل ذریعہ د کامیابی د سعادت د دنیا د قبر او د آخرت وګرځي سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کی په حلال کاروبار کې وته الله خیر ورکي برکت ورکي د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نه الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشانونو الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړه د اهل اسلام سونه بیماران یې رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته وته شفا کامله عاجله وته ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی کوي ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی کوي ته دعاګانې وکړي چې الله وته صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي د ملګرو بچی په سفر باندې دی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک خپل وطن ته کامیاب روغ جوړ خوشاله راولي څه ملګري دي د هغوی کورنۍ بې اتفاقه دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ ریاض حاجي صاحب دی هغه هم بیمار دی کور کې بیماران دي هغوی ته دعا وکړي چې الله صحت یې عاجله کامله مستمره ورته ورکړي وصلی الله علیه